نو دا غیغه نقصانونه بیان کړو پنځلس بیا یې درې مې سکه نو په دویم حصہ کې دویم مضمون بیان کړو د پیغمبر د رسالت په دریم حصہ کې نو دې صورت کې داغه مضمون بیان وکړو او په دې سلو آیاتونو کې ترغیب ورکاو جهاد ته تعزیز ورکاو جهاد ته زجر اغسستو کوسالاو ته کلا علی کتاب ته کلا پرستو ته کلا منافقین ته جماعت به جوړوي او باغ جماعت به خلق دا الله په دین برابروي او خلق به دین تراغواړي اصل دین او چاغه من ته الله یو لا عمل را لګلو یو دستور یو قانوني من ته را لګلو په شکل د قران کریم باندې چې الله موږ د دنیا کې را لګلو موږ باغی په صحیح طریقه لانړو موږ باغ طریقه نس دکړه وکړه نو خودنه وکړه ننا کم طریقه چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا الله کتاب مخلوق ته خودلې او څنګه عمل کړو څنګه داغه افعال لی اقوال لی پاغ طریقه با عمل کې او چې نه کې اگر کو علما دي نو قران هغه ته رټنه ور کړی دا یواز دي ځکه نه په مختلفو طریقو هغه خلق چاغي داوی کوي د علمیت هغه داوی کوي د علم خو هغه کتاب چې الله را لګلو هغه مقصد چې پای کې الله را لګلو نیا کتاب خو دو نیا مقصد خلکو ته بیان کو نو دا هغه علما او دا خلکو د پاره لوی رټنه ده په دې آیات کې الله وی وای ز خذ الله میثاق الذین اوتل کتابا ټیک دې کتاب خلق بیانې دستور بیانې او سو کوي بهتر کتاب دې منګو وای بهتر کتاب دې او دې بهتر یهود وای عام مسلمانانو یې خسته کتاب الله را لګلې نو چې خسته دې دور په ځان مین مین کې نزدې کولې زدکه ولې نه او چې زده دې کو نو عمل په ولې بیا نه کې واسه پخلی به نه وی چې خستره خود قرآن څخه خود هغه مینه نه وا کمی مینه د پاره چې الله قرآن را لګلو یا ساده د الله کتاب زده کول دا خلکو ته خودل دا یو بهترین عمل دی او پیغمبر چې ما ته غوړه کړې ستارور ما هارون علیہ السلام ورکو د دې دین د پاره نو دعا لبا سستی نه کوي په پیغاماتو زما کې اوس و انبیا نشتا څنګه چې انبیا او ته د بیان کې سستی باندې کوي ناغي سستی کولا قران په معنا او ترجمه سره مزدکا خدای بیان خلکو ته نکا خله وازن کړه نه پکور کې نه مالکه وې کيره خبره سې کومانو خلک را باندې الزام لګي اي بیا ښکار کېږي مچ دا فلانه او فلانه ومنهم مقتصد باز داغنا درمیان شو بیا کالکولیټر باندې حساب وکړي د چې والو له جدا پیسې ورکي دی آلمان مزدور له جدا پیسې ورکي کله جدا ورکي ما هدا جدا ورکي روزانه فیس جدا ورکي داګه نه پس بیا حساب وکړي چې دې کې ماته 16 پیسې فیض پاتې شو حساب پې کنه کې پاره غومنګ حسابونه کو چې موږ ته فیض 16 ملاو شو تاوان کې رواني مو کو فائدہ کې روانه ککره یو انسان د تاوان سره مخکی او کټه تنځي نو کار پرې دی وې دې کې ما ته فائدہ نشته دا کار پرې دی څنګه چې د دنیا په سيزونو کې موږ حساب کتاب کو نو دا رنګ حساب موږ له دین په باره کې پکار دی منګه سبلو کته پریوزو کپڑے تلال شو حساب کو چې سار پاسې درو ما تر دې وخت پورې ما سور نه کوي کړی دي منځونه مې سو کړی دي تلاوتونه مې سور کړی دي چا سره مې خسور کړی دي چا سره مې نیکی سور کړی دي چا سره مې صدقه سور ور کړی ده ها دا حساب موږ وکړو بیا دا غینه پس موږ د بدای حساب وکړو چې ما نن سوره کسان خپه کړی دي نن می د الله سوره سوره حقونه والي دي نن می سو منځونه قضا کړی دي حنن می د دین کار نه پړغه ا هغه مې کړې نه دي نن مې سوره کالي بجانې واورې دي ګنټا نیمه ګنټا سوره فلم مې کتلې دي سوره غټ غلط ویډیو ګان مې کتلې دي هغه یو ګنټه او زما باغې تیر شوې ده دا حساب وکا او کستا هغه وخت د دینداري زیات وی او ستا هغه وخت چې کم تیر شوی د ګناهونو زیات وي نو بیا ته آینده سوچ کا په بل راس کې واپون خدانه نقصان شوی حساب می کړو زیات وخت زما په نقصان او په تاوان کې تیر شوی زیات پیسې زما پر ویزل کې دي دي زبنن سوچ کوم چې زما پیسې زاغه راو ګرځم نن ډېر پیسې زما پسې زیورېږي نن ډېر وختونه زما پسې دی ولګي نو ان شاء الله چې دا حساب کې نو ته فائدہ کې راوړي څنګه چې د دنیا کاروبار حساب کې نو دا هم سره کا زمونه وی ګوروا اغه لیکل کوي کرام الکاتبین هغه پرستار عمل نوٹ کوي ستا داسې عمل نوٹ کوي چې غوږ دې ربي امر لیکي دا مو چې په زمړه دنیا دا دوبه به یو دوبه ته ووزي نه دنیا دوبه دا ښکاری ته ووزي یو ورځ به زمنګ سره پوره زمنګ د اعمال حساب کیږي یو ورځ به زمنګ د ګناوونو هغه سزا ملاويږي یو ورځ به موږ ته د خپل نیکو اعمالو بدلی ملاويږي ومن حساب نه کړي چې له زمون دی میاش کې میاش په میاش رس پر خلک حسابونه کوي میاش دې زیاده کړه خلک حسابونه کوي د میاش ته دې میاش کې دورا بچت شو دورا نقصان شو خدا بچت د خپل ګناونو کړي تا بچت د خپل بدو یا د خپل نیکو اعمالو کړي وروړه منګه په کار دادی او به تر دې کی په نیکو کې هغه د الله کتاب دی به تر دې کی قران او من جاء بالحسنه فله خير منها پکار دا چې موږ د دې سيزونو حساب وکړو چې زموږ یو ورځ پیشي کیږي د الله په دربار کې موږ به څه جواب کوو عادل میداو چې د الله کتاب بیانول مخلوق ته د الله دین مخلوق ته رسول او د الله دین د الله په کتاب باندې رسیږي په کسونو رسیږي یو به یو کیسه بیانې بل به بل خبره کوي بل به بل کیسه بیانې په کیسو دین نه ثابتېږي هغه دین چې د ثبوت لپاره الله را لګل او هغه قران کریم هغه مبلغ هغه پیغمبر چې الله خلقو د پاره سبب د رحمت للعالمین را لګل او هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه هو حدیث کې راځي چې دوو قسم خلقو ته پس کېدل پکار دي زکه هغه او بهترین عمل د الله کتاب یو هغه خلقو ته پس کېدل پکار دي چې د قران علم ورسره کاش دا سه قران علم ما سره وي ما په عملم کوله ما خودلې هم او به هغه چاته پس خېدل پکار دي چې هغه الله دې مال ورکړي هغه مال داغه په دینداري باندې لګي هغه مال داغه په دین باندې لګي په بدرین لګي وای کا چې ما سره دور مال او دولت په دین مې لګولې د دوو قسم خلکو ته پس خېدل حدیث کې راځي د عبد الله بن مسعود روایت ده په مختلفو طریقو دا حدیث راځي کله پر روایت عبد الله بن مسعود راځي کله پر روایت عبد الله بن عمر راځي دا عبد الله بن عمر پر روایت په دوه روایتونو دا حدیث نقل لې په بخاری کې کله پر روایت ابو هريره باندې راځي ویلا حسد الا فی اسنتین نشتره حسد مگر دو قسم خلقو تا حسد ونشته په کار نه حسد حسد نه په پنا وختلې شي او ته وای حسد نشته مګر دوه قسم خلکو ته وکا حسد نه مراد پس خېدل دي ویله کده بل مال ته مې پس خېګا دبل ګاډي ته مې پس خېګا دلته کې د حسد نه مراد غیبت ده حق قران په قران یې لګي حق توحید په توحید یې لګي په یو حق خبره یې لګي الله ولني مال ورکړي او چې یو خبره د حق کار شو نو د حق په ثابتولو باندې هغه مال هغه خرج کړي دا سه انسان ته پسخېږي چې د دین یو ځای راځي د جماعت راځي د مدرسې راځي یو غریب وي یو عجز وي بهرحال خو پاغه باندې د زمال خرج کیږي دغه انسان ته پسې کچ کاش مال الله دا سه مال را کړې او په دین می خرج کولې حرجل لا تا الله مالا فسلطه على لکتی فی الحق او هغه خلقو ته خې وکا چې زب تاسو الله علم را کړې وي قرات را کړې وي خودنه را نصیب کړې وي او خلقو ته مې داسې قران خودنه خلقو ته مې دین داسې خودنه کاش او دیم هغه انسان ته چاغه د الله مال ورکو او هغه مال داغه د حق په یو هر شوبه کې لګي په علماء لګي په طلباء لګي په مدارس لګي په جمعاتونو لګي د کندو روندو په غریبانو په رشتہ دارانو په سر رحمي باندې او چې کم ځای او ته معلومیږي د حق او بغیر د ریا نه او د خرج کوي د خرج کوي کاش الله مړه داسې مال را کړي یو روایت په دې راځي بل روایت داسې راځي د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ نه هغه الله ور قران علم ور کړی دی چاپیر طلبا دي چاپیر روان دي هغه ته قران خي خپل داغه په مطالعه کې لګیا دي سوچ کوي تفاسیر ګوري کتابونه ګوري او د شپې ولان له تهجد کوي او پای کې قران دې لولي صحرا کې غي کورونو کې غي جماعتونو کې غي مدارسو کې غي پدشت بیابان پار دې کې غي دا انسان دو پس کېږي کاش دا سه علم زمامه ګورم خلک په فائدې حاصلې څوک به مونږ کال اوري څوک بیان اوري څوک درسونه اوري څوک درسونه کې راځي کاش کدا چې الله مالم دا علم نصیب کړي یو روایت داره یو هغه سړی دی عبد الله ابن عمر وای دویم هغه سړی ته او پسېګا عبد الله ابن عمر وای رجل آتاه الله مالا چاغل الله ډیر مال ور کړی مالن تنوین دې لتاجیم ډیر مال ور کړی کله کله لګ مال ور کړی او پاغه لګ مال کوم دې اله نه کوي خدای ګواه دا چې خلک مالی دلې چې جیب کې ورسره دیالي راشي ایو غریب یا د دین یو شوبه نه ده هغه دیالي نیمه کې شپږ سوا درې سوا پاغي باندې ولګي او درې سوا جیب کې واشه وزاد لاش ترې سړي ما په درې گزاره باندې روانه دي دا چې خلک مالی دلې او باز خلکو له ډېر خزانه ورکړي دي زړه نه ورکړي خنو سبکه اېدی مال نو دا شمال خو د قارون سره وو دا شمال خو د فرعون سره وو دا شمالونو خدا غلولې نوابانو کفارو سره وو نمالا دې وروړه حدیث وګوره عجز دے کمزور دے بی وس دے یواز مال نه دے دکان ته یو کس راغی وسینه کیږي دا غستو ودریږي وای مې یاريګه خیر دی یره وې پیسې نه چاو والی دا چې په هیڅ خیر دی ما خو نه والي دا چې سړي خو شواله خیر دی کله دې کاری کې نه بخلی مې نه دارنګي داغه کرای بندوبس وکي یو رشتہ دار دی عجز دی بی وس دی نو مال خرج کوي باغه باندې اے یو ذمہ دار دی او چې پټه د سوک راغې تاو سبزی کړی لیدا الکه سبزی نه ما سبزی ته باندې نه راځي په دې ما ځان وجلې دي اسو کولای جو ما سبزی نه بداسي وړي راشه وای اوسه زبر خپل سبزی نیمه کوم راشه واله او دا صحابه پیغمبر پاک کړی حدیث مخه ته شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یو خز صادر جوړ کو په خپل لاسو ګلدار صادر قیمتي خزویزه په خپل لاسو صادر جوړوم او په خپل لاسو حضرت ته اچوم چې زما سود شي بعد خدیجه غسه وای زه په خپل لاس او دا شعر علماء او تور کوم چې په عبادت کوي چې زما سود شي کله خراب وي کله غستل وي کله په پاس چي وي ساده نه وروړو نبی عليه الصلاه والسلام ته ورکا نبی عليه السلام ها ساده صحابي وي ویغس زنان نه کور تلاله او چراوته د لنګي وایو دا سادن نه فورن استعمال کو ډېر مزیدار ساتلو یو کس وی حضرت ډېر مزیدار دی خو حضرت چې مالې راکې ډېر می خوښ شو نبی علیہ الصلات والسلام بالکل می خوښه ده دانی ویل چې وارو کړه دی خو مای لاو باندې کیم نه راغسته وارو کړه خو مال اخر ډېر په مینه جوړ کړو نبی علیہ السلام کور تلاړې هغه سره لار دا به سکاب په سره راغلی او یا به علم پوره شو نو تلې وو نبی علیہ السلام کور ته لاړې لنګي بدل کو او هغه صادر ګلدار چې خزر اغسته او حضرت ته هغه بند کو لفافه کې واچو او را بار راغې تپوسو کو فلانه څه شو حضرت اخلال او چرته وي کور ته برکته وشاو داغه ته ورسو ورکا سلور درهم دا غسل موجود حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره او هغه سلور درهم خیرات ورکړه د شپې د ورځې په توخارا چې د آیات مستاقزو ګرځما دا څنګه قران منلو چې آیات براغه او داغي بزاغي حاصلولو داغي پورا کولو تمنا بداوي وا هغه بیا درو کتلی چې یو پکې خزل پرې زمو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام درس دوه ټیمو سورته کاف کې مرাজি او سورته انعام کې مرাজি سار او ماحام او غزام دوه ټیمې کنه اوس غزاګان خلکو سیوا کړی پتن دې کې چې کوم وخت خوراک وکاو انسان په دوه ټیمه د انسان گزاران کیږي نو دوه ټیمه درس دم روح غذا ده او چې نه په دوه نه کیږي نو بیا به دا درس هم په دوه ټیمه نه سیوا کې ها څنګه چې د بدن غذا ته بدن ته د غذا د زمکي ضرورت ده بدن پیدا نه د زمکي نه کاش چې ما تم دا سه قران را کړې شوې څنګه چې دی فلانی ته ملاو دی او خلکو ته بیانې وګوره زم دا غته خلی قران په وګونو باندې اورما چې دا سه ما تم ملاوي او ما دا سه بیانولې فامل تو ما یعملو لما عمل کولې څنګه چې دی عمل په قران باندې کوي وګوره ما دا سه عمل کولې دا څه وي ها نو دا څه ته پس خېګا یو خاصه لستل نه کلا په ځان سوګي پټی کړی چې سی وي انور عمل نشتا نه نه قاری دې که حافظ دې کامل دې سچوي نو باغې به عمل کوي ایوازي قران تلفظ نو چې الفاظ بسوایا نه قران نوم د الفاظ او د معنی دواړه زمون د اصول کتابونه دی حسامی انور انور نور القرآن نظم لللفظ والمعنى قرآن د الفاظ یواز نوم نه دی چې بس الفاظ واسن کې قاریانو یاد کړي یا پیزانو انو پزان نه دا نیمګړی قرآن دی قرآن وستا انا پوره کیږي چې الفاظ او معنا دواړه یاد کړو او دوی مور سره بیا پاغه باندې عمل هم کې نو دا داس انسان ته پسخېګا دوی پیغمبر پاک وی هغه چا ته پسخېګا رجل آتاه الله مالا هغه سړی ته پسخېګا چې هغه الله لري مال ورکړي خپل وس مناسب هغه سره ډیری کړ د دیالې دا او چت شي د خپل کاروبار مالک شي ها د دیالې دا او چت شي د خپل نوکرۍ مالک شي دا ډیر مال شاګه تا کړ یا به 1500 په 300 دیاری کولا یا به بل ځکه نو کړي کولا په 300 په سرور درا اوس 50 40 30 20 هزار غالي نو د خپل مال او ډیر مال مالک شری په نسبت داغه مخکنی مال باندې رجل آتاه الله مالا ورکړی غد الله لوی مال او هغه پکې خرج کړي په دین باندې لګي په خپل اولاد باندې لګي فعملت ما يعملو نو ما بم دا غوندې کار کولې کاش کما ته مال ملاوي چاته چې ملاو دی هغه خرج نه کوي چاته چې ملاو نه دی هغه افسوس کوي ګور برابر نه دی یو سړی ارمان کوي یو سړی ارمان کوي کا چې مال دې مال راکو چې مال ملاو شي نو سورت توبه کې آیات دې باغې دې بیا په خل کوي نو دې کسانو قران دیندار ہوتا علما ہوتا طلبا ہوتا عاملین ہوتا پس دې پکاري څوک د شپې عبادت کوي ستا کورنۍ کې څوک د شپې پاسيږي لار مور رور خور بچي او پس پیګو ګورا څو خوش قسمت دی در الله لا سیز ور کړي مال نه را کړي هر عبادت چې یو سره کوي هغه ته پس پیدل پکار دي مال لګي درس کوي تلاوت کوي موس کوي د شپې درځي چا ته خیر خیر کړي کار کوي دا نه ورته نه ده الکه بیمار مې ما سبا لاړ نشي او بیمار ده بالکل بل اعظم الکه شپه شپه دي کړ ما خو دا نه غته دی راځي ها وصول به دا غته دوا نه کیږي خوب د مو ګورا تاوان کتارې کتارې ته کې الله د بل غاړه تعالی ورته نو د خلکو څخه د خیر څخه کړي هغه چې ټکسیان نو کوته ورته بیٹې مو وي او یې وکه زنه زمو لا غل ته چې یوي یوي بجې ضرورت راغې موري بیمار شو لاري بیمار شو کور والے بیمار شو او نور څه ذریعہ نشته د بوتلو او هسپتال ته ټول نهایت ضروری دي او ته یې دې وخت نه دما نو دا خبره کبل نه واده وکي که زمو کړم درځه خاص وګړي ټول کاری چلیږي نو دا چې یو انسان ضرورت راغی چاته داغه وخت حق تلوسه پوره کې او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی څوک چې په الله او په قیامت باور ساتي اعتماد کوي یقین لري نو فلیسل رحمه اب خپل ولی پالي او نو خپل ولی قران مونږ ته هغه مور او پلان تعلیم پې کومه ښه کپړې ښه پیدا هر یو شی چې زما بچی خي اب یو سره دا څه دی او بیا هغه لوی شي او هغه مور او پلار ته دا څه خبره کوي اول یو ځل زه تلو هغه کې ما بیان بیا په دې کې چې دا خلکو له یو ماو دي غلطه هماغه پلار یا مشر هغه ډیر حالات خراب شو خلکو نیولې او ما مولې مشرو کټ کې کېنا دا زوی راغی وای دا په دسه چم کیږي په کو غوسه شو ته غوسه شو له غته بدی هغه مشه ځان راغ دا څه کې چې بالکل دا سوې په سوې مونږ وایو دا چې حالت ته جوړ کړي هغه مې خبره کړې نو بدا زوی وسوي اور دا خبرې کول مور او پلار ته قران څه ویلي دا چې خبره وکوا چې ستا مور او پلار په هغه خفه کیږي بس وکړه دا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما او مرته علی لرا زما کار دیونه دي سړي او دیونه دي دماغ یې وشي ډیر نه مې اورېدلې وای چې پلار ها او چې اړ یو شی زور شي نو بیا د لری کولو قابل چې مور پلار باز خلک وي زور مور پلار کوم کوي کنه او باز وي مړه چې زور زهري چې نو بیا نامو ته لری کول شو کول پکار دي دغه ټکو بل تکي او خو دې نه بوې کنه نه یا ساته کوم خلکو چې د پلار او د مور د مشرانو تعظیم کړي تاسو به کتلی عزیزونه میډیا کې راځي دو جنکو یو جنې سلاکا وا او بلې هغه پلان ورکړ نو هغه راغی هغه انټرویو دا کس رستا وتا چې دا پلان ونه واټو تا خو کوپر دې خوږي زیره کا د کال پلان ملکی نو دا هم ډیر اوریدلی او دا هم موږ چرته نه دی اوریدلی چې لور را لګي او پلان وجني پلان په لور باندې یو لور په پلان دا دا د حرکت ولې وکړه یره به بس وشلو سره په اوخته مراد دی خدای جواره که خپلان لاغه په مخ باندې کار وي وشلو وسنګ وشو دا خو زمونږ نه دا غي هغه ویره هغه په خور ته دا ولې دا کار دی وکړه ویرا او ومن کپلار ګر ګر کول ګر ګر کول غوسه کېده با دا کېده با چې دا مکوې دا مکوې دا کوې هغه مکوې نو پلان باندې بچو کا شپلا استاد باندې شاکر تا دا کو څومره سخت خبره زنه مقتدیان ته حکم دي تاسو ته حکم زکه زه خوګي کوم پتا سو باندې چې سبا تاسو نن ته پوس کیږي زمانم ته پوس کیږي څنګه چې دا جنت پوس کاوه مې دی آواز ویره بس وشلو نو بهر حال دا سه حال نو بیا دې ته پوس خبر ده و تا له مونږ شي ویا سیسه ته واره مونږ وا و تا قران وې دی وینا ولې دا دې پلان وځي چې قران دې نه ویلې ما دا یا سونه مخ ته شو که دوی قرآن ویلی وی او دا آیاتونه د هغې مخې ته راغلي وی ځان یې پرې پوه کړی وی چې وبالوالدین احسانا وقل لهما قولا کریما ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما په دې سره څه کوي نه هغه هغه ما ته معافي وکړه چې ما په ډزو کو نه ما ته معافي وکړه چې زما چې معاف کړې مې په دې معافي کار کیږي دا په دې کار نه کیږي ورور د مور پلار د ارچا حق شته د قران په حق سره د وخت پوس کیږي څنګه مور پلار ته پوس کوي او دا ټول حقونه موږ دې کتاب بیان کړی او د دې وضاحت او تشریح بیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې موږ ترا کړل او چې یو سره خدا دې کې زکه بار بار احادیث په دې راځي چې قران والو ته وبخښيږي